بسم الله الرحمن الرحیم مونږه د حمزه مسهله بارک یعنی د حروف فرعیو کې مونږه خبره کول نو پاغي کې اول مونږه حمزه مسهله داغي وضاحت کو ورپسې دویم نمبر حرف د الف مماله الف مماله دې ته ویل کېږي چې په الف کې اماله وشي اماله څه ته ویل کېږي اماله دې ته ویل کېږي چې فتحه کسری ته مایل کې یعنی زبر زیر ته مایل کې او الف یا ته مایل کې میلان پکې وشي یعنی د زبر आवाज داسي لکه د زیر غونتی پورا زیر نه خود زیر اونته ان زیر تمایل شي دا سید الف आवाज داسې لکه یا زمون پر روایت کې صرف یو اماله ده زمون روایت د حفص رحمه الله هغه اماله په مجریها کې ده ګوره زبر مو زیر تمایل کو یعنی فتحه کسره له مجریها مجری دا داسې ادا کیږي دا مجریها دارا لکه ته چاته आवाज کې اے التراشه نو مجری خوشوي په دې ته وي اماله زموږ په روایت کې هو اماله ده نورو روایتونو کې لکه تاسو تماوي شل روایتونه دي نورو کې اماله زیاتې دي الضالين دمو روایت کې دا نشته یا مشمع یا مشمع دي ته وای لکه قیل چې اوس وی قیل زموږ روایت کې نشته خو صرف واوري قیل کې اشمام کیږي دا قیل کې چې کما یاد اشمام څه مطلب هغه سواد چې بوی د ځا پکې پیدا شي یا یې مشمع هغه یا چې پاغي کې اشمام وشي اشمام دا د چې تضمی بوی پکې پیدا شي نو دغه به موږ څه کو دا به موږ د حروف فرعیه نه ګرځو بل د الف مفخم تاسو د کلی کله شوی نه ده خدا خالی ځکه ولیکي الالف المفخم هغه الف چې ټکه دا کی او کېدې چې تاسو نو قاعدو کې لیکل شوی خو زړو قاعدو کې نشته هغه الف چې پاغي کې تفخیم کیږي تفخیم څه ته ویل کیږي ډک ادا کیږي اے ډک الف بکله ادا کیږي چې رسته ته ډک حرفي غټ حرف او غټ حروف ودی او شبه مستعلیه حروف درې دي نو کم الف نه مخکې چې غټ حرف رالو دغه الف به مونږه ادا کو ډک اکه مخکې ته باریک حرف دی بیا به دا ادا کو باریک بل د لام مفخم هغه لام چې ډک ادا کیږي نو کوم لام ډک ادا کیږي د الله په نوم کې لام ډک ادا کیږي نو نور لامونه خو باریک دي د الله د نوم نه مخکې چې کله فتح راشي یا ضمه راشي نو د غلام به مونږ ډک وایو الله يعلم دارنګ مخکې ته ضمه رااله مخکې چې ته ضمه راشي یا مخکې ته فتح راشي نو دا به مونږ ډک وایو چې دا تاسو ته یادي قال إني عبد الله صحیح شو دغه لام به ډک یا د چې ډک شنو حروف فرعیه نه شو بل د نون مخفا هغه نون چې اخفا پکې کیږي اخفا در تر روان ده لام مفخم هم در تر روان ده تسهیل ما ټول سيزونه را روان دي دا ابتدایي خبرې دي صرف هغه نون چې اخفا پکې کیږي یعنی نون ساکن نه پس د 15 حروف نه یو حرف راشي صفذا ثنا کم جاء د شخص قد سما دن طيبا زد في تقن ضع ظالما دا پنځلس حروف دي تاسو ته به تفصیلا ویل شي خو لنډه ده تاسو دومره یې زده کړئ چې کوم نون کې اخفا کیږي هغه د حروف فرعیو نه دی بل د میم مخفا هغه میم چې اخفا پکې وشي میم کې اخفا کله کیږي چې میم ساکن وروسته تبا راشي وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين دا حروف فرعیه ختم شول او بل ګوره په اعتبار د قوت او د ضعف سره حروف په پنځه قسم دي اته سلیکلي دي بعضی اقوا دي قوي دي متوسط دي ضعیف دي د صفاتو معلومیږي الله تعالی علم ده چې تاسو به لیکلي او کنه به لیکلي موږ به د پریانو سره خبرې کوو خو ان شاء الله امید ده چې دا به تاسو لیکلی او ويظن المؤمنين خيرا په مؤمن به خیر ګمان کې زمونږ اراده ده او د الله نه دعا ده او زمونږ دا یقین ده ان شاء الله چې تاسو به خواري کوي او دا به ملکلی او کچانی لیکلی نو بس فلا یلومن الا نفسه نو ځان دې ملامت کی دا دی اولی کی دا لیکي دا لازمی خبرې دي دا دا د قران کریم سره تعلق ساتي دا په مونږه واجب او ضروری دي دا سه واجب او ضروری دي لکه روټي روټي چې څوک نه خوري یا پکې مالګه کمای نو که څوک ته تاسو کوی څنګه روټي دی خو یار بس وي خېټه موډه کاکا مزه نه و نو چې ته سبق نه یاد او صرف ورته ناشته نو تام صرف سو کو وخت دې ډک کو او سور نور څه مزه دي نشته پکار دا چې دا ټول یاد کی او چې دا تاسو یاد کړئ نو د الله د پیغمبر د حدیث مصداق به وګرځي الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره هغه سره یا هغه زنانا چې ماهر ای په قران کریم کې د دې دومره لوی مرتبه ده مع السفره الكرام البرره د مقرب ملائک عام ملائک نه کم چې د الله سره مقرب ملائک دي دومره لوی مرتبه ده ها لکه تا ته سو کوی چې ته دا کتاب وې نو بیا بستا د بادشاه عمر مرتبه بادشاه به سید دنیا څومره به خلک هغه کتاب له ذوق او شوق کې او چې درته ویل شي چې د الله سره مقربه مرتبه درته ملاويږي نو بیا ته ولې غافلای دا تاسو از دکای ان شاء الله چې امید ده چې دا به تاسو زده کوي دي نه پس بیا د قاعده د ادا خبري شروع کیږي سورته فاتحه ما ویلې و نو دا بیا واوري او بیا وایي چې درته یاد شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خو د ناتخوانانو غونته نه بعضې زنانم ناتونه وایي نعت د پیغمبر صفت چې پکې ډېره مزه کوي مدانه چې ته امانات لیکلې همې شیرونه لیکلې دي او د بابا او د نیکه او د استاد صفاتونه شروع کی د بنده صفاتونه باندې کوي د الله صفت بکوي او د پیغمبر بس نو من الش بعض خلک ناتوي نو څنګه او اول خو نات د پاروز بالله نشته دویم د نات نه مخ کې تلاوت نشته انا اتخوان چې رات وې د مخکې ته یو دوه درې آیات وې دا ځان لمړی په صفا کوي نو قران زما ته سوره خیال دا د مړی د صفای د پر راغله چې مړی چې په صفا کوي نو دوه درې ګولای بوا چې دا شان دوه درې آیات به وې نه قران خو د هدایت کتاب دی نو دا به دې د یا ګوره باز سړی لو سپیکر سره لګیا لو سپیکر سمای روکای دی دی نو کوي پکې هلو هلو هلو نو صحیح ده یا بل څه الفاظ پکې وای وای دی ای بی سی دی پکې وای خدا بنه کوي چې اعوذ بالله اعوذ اواز صفاشو اعوذ اواز صفا ما سره خیال د قران دې د پار راغلی چې د بل سپیکر صفا کې غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي ته وای ترتیب داسې قران لوستل ډېر بهتر دي امر د قران کریم حکم دی ورتل القرآن ترتیلا داسې مزه کوي ها دا نه چې یو زنانه و یو ابي وي ما خو په دې پیری په اعتکاف کې شپې ته ختمونه وکړل ښا څو ختمه دې وکړل شپې وې دینه مم زیات کړي ولکه وې دا شپې ته مې صرف خلکو لپاره بار کړل چې ورته وخم چې ور شپې ته دي نور مې دینه زیات سبق بماوي د بډایګانو خو غاخونه هم نه او د زنانو غوسم د غال له نو زه وام چې یو زنانه په لس ورځو کې صرف یو پاره تلاوت کی کنه غلط څه کم کیا یادوم سم خو یو ټکم نشي ویلې نو اوم به دا ډیر کافی دی د پاره بیا چې ما زر ختمونه وکړو ما شیخ صاحب له بابا وی زر ختمه می پوره کړ شیخ صاحب په هر بیان کې وی ګوره د زر ختمه ما شیخ صاحب وی مې ټول غلط وای د صفاتونه مکوه ای ټول قران غلط وای رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ډیر کله ته قاری قرآن وای قرآن په لعنت وای مولا علي القاری صاحب ذکر کړي قرآن په چا لعنت وای چې څوک غلط وای ته قرآن وای په تا لعنت وای که یو سړی قسم خوړو چې دا د الله کتاب نه دا دی چې سوي په دې باندې د ګناهګار نه دی د دې وجه نه قران به صحیح وای ختمونه مکوي یادوي ما خو صحیح کوي مونږ د دې نه یو مکلف الله چرته مونږ ته دا حکم په قران کې نه د نازل کړی چې یاد کړئ احفظو کتابي چرته نه دی ویلي زما کتاب حفظ کړئ پیغمبرم چرته نه دی ویلي چې قران په یادو یاد کړئ واجب دی یا فرض دی قران په یادو یادول دا به داسې وایو چې سړی په سړی ته په اجر ملاویږي لوی فضایل دي او صحیح کول فرض دي چې صحیح ادا کړي نو هغه چې کم صحیح ادا کول دي موږ پریخي دي او حفظونه کو د دې وجه نه قران صحیح کوي یا د رستو کوي نو موږ په ملک کې وای احفظ ثم جود اول یاد کا بیا به سم کې الله دې په اول ماته او بیا تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین